ان کان که چېرته و دا علم څنګه اعتقادا ای اذعانا اعتقاد یقین دی یقین دی په څه باندې په نسبت باندې کوم نسبت خبري هغه ایجابي ویمله او سلبي فتصديق وحكم دې ته تصدیق وایي مې احمد استاد او والا که اعتقاد نو فإن كان که چېرته وو اعتقاد اعتقاد خبر د کانو ضمیر پکې مستتر دی هغه به یو چا راجع کوي یا به دا کان والا ضمیر راجع وي علم حصولی مطلق تا علم حصولی مطلق تا فبها ونعم دا غیر خبر دا لوی نعمت ولی مقسم او د تصور او تصدیق لپاره علم حصولي مطلق دی او ضمیر په کې چې کله زه بیان د اقسامو د علم کوم هغه هم راځي حصولي مطلق دی او که چې او دا هم وی ټیک ده چې په کار کې ضمیر علم راځي شي علم ته لیکن مطلق علم ده خلاص مطلق علم ده دا هم صحیح ده په دې سبحان علي استاد اعتراض کی چې ته وایې چې په امکان کې چېرته و دا متعین اعتقاد د نسبت خبر لپاره نه تصدیق او که اعتقاد نو یا خو له سره نسبت نو یا خو نسبت خو لیکن اعتقاد نو راغلی ټول سره تازه دي دی دا مطلب دی دا څه ده ولی کمطلق علم حصولی ته تقسیمی او حضوری ته تقسیمی اولی مطلق شی په مرتبه کې زو تقسیمون قانون دا ده چې یو سیز مرتبه د مطلق شی کې احکام د عموم هم ورته جاری کی احکام د خصوص هم ورته جاری کی سمره د یو خاص فرد د یو خاص فرد صفت دی الکم مقصد لکه ثابت دي لسی او د عام افعال صفات هم ورته کېدلی ثابت دي لسی اوس په دې صورت کې نو مطلق علم زه تقسیموم تصور او تصدیق ته په اعتبار یو فرع سره چې هغه فرع علمي حصولي ده نه علمي څه لکه حضوري او د علم حصولي صفت دا ده چې دا تصور هم راځي او تصدیق هم دي نو په لهذا مطلق علم چې ما معتبر په مرتبه د مطلق شي کې هغه هم تصور راځي او هم راځي تعالی اعتراض به مسئله باندې اوس دای ته لکه مطلق علم تقسیمیږي تصور او تصدیق ته په جهات ته حصول کې مجرور په جهات ته حصول باندې او چې نسبت بیا حضور ته راځي بیا سره د تقسیمیږي د شمال د وطن په جهات کې په جهات کې په جهات کې او جهات کې سره هو جائز دغه یو انسان دی چې په جسم بیا ابیض ته واخلو ابیض دغه انسان او چې هلک ته اسود ته واخلو بیا سره اسود دی چې خړ ته واخلو دا خړ دی یا دغه ته خبر پښتو پوهېږي که نه پوهېږي دا خو د خدای شان دی نو دلته اصل ته علم طبیعت ته تبعه نه نو په جهاد ته حصول سره چې واخلې تصور او تصدیق چې په جهاد ته حضور سره واخلې او ما د مرتبه له متقي شي کې اخیستل په جهاد تقسیمي ورته مې مال متعلق نه پښتو پوهېږي نه پوهېږي دا یو خبر بل واوري اے مولانا محب الله صاحب ستاسو منځ کې تعارض راغی د دې ځای دا معلومیږي چې متعلق د تصدیق هغه نسبت ته ولې تاسو امکان اعتقاد له نسبت چې اعتقاد نسبت له بیا د تصدیق ته تصدیق متعلق څوک دی نسبت او دا تصدیقات کوم د دې سلم طرف چې د کار په خبره چې ورسیږي تصدیقات چې کوم ده هغه کې ته چې متعلق ته تصدیق هغه مفاد حالت مثلا په چې هغه امر ها مجمل دی مفاد حالت کې وی موضوع دې حصہ ته چې لکه مو خپل راس مشل تعریف تاسو یې په مسله باندې دا شي په خپل کې ده پښتو په کې نه پوهیږي جواب دا ده علامه لکه دا علامه طریقه ده محمد ارشاد استاد او دا به ده یو طریقه ده هغه دا کله یو مسأله ذکر کوي چې بنا په مذهب د جمهور باندې او کله کله چې بیا بحث کوي د هغې خلال د خپل څه مذهب وي پښتو پوهیږي که نه پوهیږي دې ځای کې چې کوم بحث کوي دا بنا ده په مذهب د جمهور د جمهور علما مذهب دا ده متعلق د تصدیق چې کوم دی نسبت دی او په بحث د تصدیقاتو کې کوي هغه خپل مذهب ذکر کوي چې متعلق د تصدیق مفاد هغه تر کې وي چې هغه امر سره مجمل او دا تناقض نشته ځکه یو کې ناقل ده او بل کې لکه واسع ده او مذهب د هغه چا چې قائل د هغه قول معلوم نه دی چې دا څلورم مذهب دی رسالت ته تصدیق هغه نسبت مستقله ده نسبت مستقله غیر رابطه مستقله ها غیر رابطه مسله پرې کې نه کوي او بل مذهب د علامه محب الله بها امیر باقی ها دا ماده هغه چې دا مطالب ته تصدیق هغه مفاد او نه ده هغه کې قضیه ده هغه مفاد هغه ترکیبي د سره لکه د قضیه ده او دې استاد فرمایي چې نه متعلق ته تصدیق هغه محتا عنه ده چې دا چا نه حکایت شوی نو ان شاء الله ولدي دا هر مذهب راځي واورېدل اوس په بل واورېدل د علامه مولا مذهب داو چې متعلق ته تصدیق دا مفهوم د قضیه او سید ظاهری هروی وایي ته تصدیق حقیقت ته قضیه ده طالب وایي یاره مولانا زه په مفهوم په حقیقت پوه نه شو د دې څه فرق ده مفهوم د قضیه حقیقت ته قضیه تاسو لوي دا خوستاوي زه صاحب په نه تفاوت لرم یا د نسو یا رسول الله صلی په داسې طریقې سره چې دا نسبت داخل نه په مفهوم کې ولې ځکه موږ نسبت جز بوله نه کړو مفهوم د قضیې لپاره یا د مفهوم د قضیې لپاره موږ سوال دوی موضوع ته یو جز بل محمول بوله بل جز نسبت بوله نو فلهذا چې کله د قیاس نسبت موږ جز وګڼو د مفهوم د قضیې لپاره د اتباع سره مفهوم د قضیې الکه راځي مستقله چه لکه دا مفهوم دی چه دا مطالب د تصدیق دی دا معلوم د تصدیق د پاره دی ته دا وایې چه مفهوم د کی دی دا معلوم تصدیق د پاره ده ولی تصدیق علم نه وایم دا که معلوم دی علم او دا قاعده یاده علم چا سره تعلق راغی